فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم انا دا بل واقعا د سليمان عليه الصلاه والسلام چې په دبانې ما الله ابتلا را وسته عجیب ابتلا او پتا کې سره امتحان کړو موږ په سليمان عليه السلام باندې والقینا علی کرسی اور زو مونږه د په کرسی باندې اور زو لا مونږه د په کرسی باندې جسدن یو جسا ثم انا ابن بیاده واپس کیدون کې شلا تا امتحان په سليمان عليه صلوات و سلام باندې سو هر سليمان عليه صلوات و سلام یو ځل حکم او فرمایا امر او فرمایا چې د الله د پاره د الله د دین عالیه د سر بلندې د پاره jihad فی سبیل الله د پاره د تیاری امر وکړو نای کیا لخکرو جنودو سستی وکړه هر سليمان عليه الصلاه والسلام لا توفن الليل على 90 امرا زبان طواف کوما اشاره ده هم بستر جماعت د لس اتیا زنانه اوس چې دا د هر سليمان عليه السلام په نکاح کې وي او د هر یو نه الله مالا یو بچی را کوي ټیک دا کم چې د سليمان عليه السلام اعظم او هغه وشو رب ذل جلال د یوې بیبي نور له څور نکړه الا امراه واحده اشرف یو بیبي وا جاد بشق رجلن شلا دغنا یو بچی دل ورک نور هیڅ حصہ نه وا صرف چې کومه ده یو پوا چې هغه پای ښکارا کېدل من الله د یو کور ودان نه صرف یو بچی او داغه می وقفا او هغه د په کرسي وغورځول شو بهارت سليمان عليه السلام الله طرف تراجه شو اگر چې ان شاء الله زمنګ په نسبت باندې زمنګ په اعتبار باندې د ان شاء الله دون سزا نه ده خدا د الله نبی دی الله پیغمبر دی دا شان بولن سونا چې درجه اوچته ای نو دا هغه په لګ چې هغه ته ذلت ویلې شي لغزش ویلې شي هغه باندې سونا نیو کړه ده ولقد فتنا سليمان بخاری کې دا روایت ده محمد عربي صلی الله علیه وسلم یې کده ان شاء الله ویلې وی رب دې ټولنا الله بدتا اغا اولاد ورکړې وی اغا اولاد به ورکړې وی چې یو جاهدون فی سبیل الله فرسانن اجمعین د الله په لار کې به جنگي دل فرسانن اجمعين او ټول بشا سواران وي الله امتحان وکمږه په سليمان عليه السلام باندې اور زور موږ علا کرسی د په کرسی باندې جو صدن یو جسا سرپی وقفا ثم انا بیا راجه الله تعالی یا امتحان وکمغه په سليمان عليه السلام باندې وګورځو مونږه علا کرسی په کرسی ددا جسدن یو بوټه معنی ده په خپل کرسی باندې یو بوټه پریواتا بیمار ده د بیمارۍ د وجه نه دون ناچار او بے بس ده چې په کرسی باندې پریوتو دنیا والا او تدا سرګن نشورا چې کده د پلاس کې سوي نورې په پد داسي بيماري راتله ثم انا بیا واپس کیدون کې ان شاء الله تا فیض الباری کې نورو کې دا توجیه ویلي نور هم توجیهګان شته خو آ توجیهګان دونه مزداري نه دي قال رب اغفر لي هغه توجیه ډیر غوړه ده کم چې امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړي قال رب اغفر لي ویل اے الله او بخمال را باز خلکو دلته نور قصې کړي چې د شیخ واتما د سليمان عليه السلام په غي سره حکومت کې دا بیا هغه شیطان د په شکل کې شو او دا قصه شولا ډېر لوی او عجیبه قصه ده